راکمي ورته خلک خړونه وای خړه لوی خړوي شتو پی کنه پی او دیت العظام هغه کندي او خړونه لوی لوی کجيحون وصيحون ودجلا والفرات دا سلور نهرونه دي نبی اسلام فرمایي دا انها من انهار الجنه دا د جنت نهرونه دي جنت کې څو نهر دي سلور نهر العسل نهر الخمر او بل لبن والماء دا سلو نه هرونه لاد من انهار الجنه پیسو کم چې دین او بوت کې دا جنت دغه دغه علاقو ته اسلام او رسیدل یا په خپل دی لکه د انهار د جنت نبی ابن عربي فرمایي علما او تصوف ته کشف سره دا معلومه شوې ده چې له قواعده منها منه لدی ماول او دیونه نهرن نهر لیسقیا چې دا الکوای محیی وبکی ها لازمکا په دی ماول او دیو باندې نو ان کان لا يضر بالعام عام خلق ته ضرر نو نو بیا ورته دا نهر ورنه راوستل وړکې لختې وړکې نهر ورنه راجدا کول ټپي او ان وان کان لا يضر بالعام او عام خلق ته بیا ضرر بیا دا وینو ٹھیک شو ولا يكون نهر في ملك واحد او بل دا چې دا نهر به په ملک د یو چا چاله کوي ها نوي ولا يكون نبوي النهر في ملك نه واحد ٹھیک شو ولیک په ملک واحد کې وي هغه تک zarar وی که zarar نه وي بیا به خامخا اجازه ورنه چکم ده ها لانها دا او دې چې مباحه فی الاصل دا په بنیادی اصل اعتبار سره دا مباح دي او مباح تیز هر چا لپاره قابل سوی انتفاع وی فائدہ ودا اخیستل شي ولی اسقهر الماء غلبد ابو يدفع قهر غيره دا دفقه قهر ولچا او ابو لك مباح الاصل لك غير مباح الاصل وبو مباح الاصل بي ذلك دا نهر دغه دجل دا او دي عظام هم مباح التبي اصل دي شمول اه وان كان يدل بالعامه چیرې په دې نهر را پرې کول سره د اوتیت العظام نه عام خلق ته ضرر فليس جائز نه ده له دی واحد لپاره ذالک درجه دا کول الکه د نهر ولی لئن دفع ضرر عنهم واجب ځکه اے مولا اوس د یو شخص فائدہ ده د ټول خلکو لکه وایسته ده ضرر ده د ضرر نه ده که خیر ضرر عام ده خیر خاص ده او قانون دا ده چې دفع د ضرر عام دا واجب ده او ترک ته لکه وای خیر خاص دا واجب شو مسله ده او بیا خیر خاص لکه وای هغه اخیستل او د ضرر عام تحمل چې څوک کوي دا ناروا شو مسله ده چې ورسېږي ها ټول سمک په بلان کې بیا قابل انتفاع لکوي ځکه او دې لزان شور باندې راخلاصي بیا د خدای خیر ته پیښ ولا هذا نصب الرحى عليه او دې تر لزان نه اوس ولکه د اجرم د چکم د پنچ کی څه پنچ کی اوس په بجلی چلی او په وبو چلی دل خپل طریقه یو هغه به د نهر پسند باندې کې خودل اوس او دې تر لزان دي دا هغه پسند باندې اوسامه او تاسو کوم د غرند جوړ اوس که عام خلکو ته ضرر نو نه جایز ده او که عام خلکو ته ضرر الله کوو بیا نه جایز ده ولا هذا نصب الرحى عليه او درول د زرن دی عليه په دغه اودیه تر اعظام باندې ولې ان شق نهر دا ماتول کټکول د نهر لرحا د زرن دی د پاره کشقه لسقي د کما تول د نهر لسقي لپاره د وبکولو به په اودیه تر اعظام په نهر باندې پوښتنه سره هغه دا حکم دی هم دا حکم هغه په وبو چلی ګدام په وبو هغه زما کور باندې وبو کې دا سره د ور باندې سکی ګرځي پرې په شي طالبان سبق ډیر اسانه دی ان شاء الله مطلق نه کړی کنه والثالث دریم قسم د وبو اذا دخل الماء في المقاصد چې وبو داخلي شي په خپل نمبر کې وبدي مثال په تور راځي نو یو ځل د تاندر ډې موبایل کې د چرمي خلکو ته ورځي بل ځل لکه شیخانو ته ځي نور کوم زمکه تر لاندې ته کوم دي هغه دي اذا دخل الماء في المقاسم چې کله وبو داخلي شي په نمبر کې فحق شفت ثابت د دې الکوایا وبونه چې نمبر کې داخلي شوی دی یو خاص شوی تر کور زمکه طرف ته وبو رواني پتی وبو باندې انسانانه وبس کلی شي ورنه او سیناور او بایم هم وبس کلی شي البته په دې وبو باندې بل سړی زمکه وبو نشي کولای سو پر لکه دې نمبر والا اجازه وانه خوش مثلا حق شفت ثابت حق تا وبوس کلو انسانانو بهایمو دا ثابت ده دلته قید ولا به لسقی حق د سقی الارض ورته ثابت نه ده والاصل في دلیل په دې کې قول د رسول الله مبارک ده الناس شرکاء فی الثلاث خلق په دروي سيزونه کې شریک دي فی الماء په وبو کې شریک دي د سکلو د پاره والکلا غیا کې کومه غیا چې په ارض مواد کې راشنه شي پس کې ارض مواد کې راشنه سي د انسان د پیل څه پکې اثر نه یو بل هغه چې ستا خپل ځمکري خو خدای پکې راشنه سوګیا نو څوک ولا منع نسته کول البته که تاسو مکه ته تاوان رساو نو بیا به تاسو ویل شي چې یاد ته اجازه وکړه یې تور پر پرې کول وړي البته سړي په خپل ځمکه کوي شوتل او رشکه او غنم پکې کرلې دي ها د دې لپاره لکه دې شرکت نشته دا نه څه خبره واګانې بل ورته ها والنار او اور والنار او اور اور کې خلک شریک دي اوس خلک هر څو خپل هغه کوي اور اور مګ خو بالک دا چقماقو لکه دبرې وای به دې سواله دا اور ولګي صحیح سره نو اس کتا ته څوک چې لګور راک چقماق راک لکه زور ولګو منع بنه کې خاصه ذاته یا دنس او یا لکه دا چې په خلک به یو چا اور بلګیدلو نو بیا د بل تل د کروته نه دا وړاله دینه منع نه کوي یا تا اور لګول ځان ته ودی څه ځان ته ودی الکه یخنی دي کیږي یو بل سره راغی هغه تا خاطر کې نه ځان ته ودی منع به نه کې چې ما ورته مکه یا سړی الکه تاور لګولې راخونه الکه یو بل سړی راغی هغه تا خواته کې نستلو الکه کفری ګندلې یا لیکل کول یا بل څه کار کو همر عبره کې زما د اور رڼا ته لیکل مکو پښتون فی یا د سمسره وانه او دا حدیث ينتظم الشرب والشرب اصل کې دا حدیث شرب له هم شامل دی نمبر 2 ګوره چې زما کور باندې وګورئ ځکه خلک په ما او په کلا او په نار ټول کې شریک دي نو ما عام دي نو شرب ته هم شامل دی نمبر د اوبو ته و شرب او څکلو ته هم شامل دی خص خاص کړ شو منه د دې حدیث نه الاول شرب څنګه ودا خاص چې په شرک شرکت نستا لپاره فقې د زمکه د اوبو کول ټیک شو مولا چې کله د اوبو په سکه داخل شي نمبر کې کله چې اوبو نمبر کې داخل شي بیا د سقي الارض لپاره حق نشته شرکت نشته وبقي الثاني البته شرب سکل اگر کوم په نمبر کې داخل شي الکه دا شرب شته خو شو مسله باندې انسانان لپاره هم جناور لپاره هم والثاني وهو دا ثاني الشفه وبسكل دي او بالذال ان البيد ولا هي كوي او په مثل لو کې ولکه تعلم ما وجع للاحراز دا دې و نه دې په دې خلک وب پکې محفوظ کی وب پکې سګي محفوظ کی دا وګورې حفاظت لپاره نه دي تاسو پښتو پیږي دا د یو نو د څه د پاره دي دا لجمع الماء دي چې وګ پکې جمع شي لجمع ما لله حفاظت ما ولا يملك المباح بدونه دا مباح از مالک بغیر احراز سوک نه کیږي یو طالب ده کمرې ته کولر یې وړل او بوی پکې یې وړل کمره کې کې خودلې او پکې یې خې واچولو برف او ګرمي موسم کې او بل طالب ورځي به اجازه او بوس کې د حرام دي او خور پیږي فلم اجازه اخلي تاسو اجازه ته چې دا وبوس او کله په خپل مخ ورځي او بو ورځ کې د حرام دي ناجایز دي ښه دا استعمال ملک غیر بلا اذن راغی چې پیږي کنه پیږي او طالبانو کې دا نقصان څه ګیزر د ګریزر ده دا غي نه اوبر او تر تودی بلوټه کې کې خو دري بل طالب ټول تودی خو دي او د شوربانو کړه او د شونه شخه دیانتنه او د شونه ساګر قضاان اوس بلکې قضاان هم چې لګول زما غو سخت مفتی لګي کې دي چې پښتو ځکه لکه مردار او به استعمال کړ مردار او د سکیږي ځکه هغه طالب چې دا وبو په لوټي کې راوښتل دی مالک سو محفوظ یې کړل او ته چې ورته راځې اوس او د قربانه کې حرام وبو او د کې طالب موږ طالبانو کې دا نقصانات څه کې نشته څنګه ملګری اعلان ته لکه جمهوریت نورس باندې افنان تللی نه کورته نو دلته لکه له شامپو پاتې ده طالبان څنګه ور باندې مړه اجازه بوال تاسو اجازه قبل فعل کې بعد الفعل بعد الفعل کې قبل الفعل چې لکه او تا فعل کړی نه په کاله کې اجازه وای او چا څوک اجازه قبل وکړو څه چې کیږي دا څه وایي دا زموږ طالبان کپڑے لکه یو طالب کپڑے پاتې هغه واغون به اجازه ته بار ته کې دا خلوې استوري ده کیسه دا بیا چیرته کوو خدای کوي ایس ول نه نه لکه سبق پر کول پکات قصب اذا تکنس اے زمکه دا اسامه ده یو الک دا غرفنی ورلوي تاسو ورته وای غرفنی ورته وای بارسینګه هغه راغله هلکه په دې د د اسامه په سمکه کې ځان د پاره کور جوړ ٹھیک شموله اوس دا د اسامه نه ده دا مباح الاصل چا چونه ولا دی غدا پښتون په کذب اذا تکنس في ارضه کله چې لکه داخله چې في القناع في ارضه پزمک لکه د اسامه کې فهو لمن اخذنا فهو ځکه دا تا چې کوم کور کور مخته لکه وای لرګي درولې دي د دې لپاره چې لکه وای غرتنې پکې راولې چې کاش دې درولې څه درولې یا د او ولا بل دا له انا فی قای شفا او بل دا چې په کار چې په اوبو کې کلو کې باید حکم د مباحوالي پاتې شي ولې د کار کې ضرورت ده څه دې ضرورت ته لکوایا ولان فی ابقاء شفتی ضرورت لان الانسان لا يمكن انسان لپاره ممکن نه استصحاب الماء ګرځول د اوبو الى كل مكان هر مکان ته په دې حال کې زه محتاج وي الیه دی اوبو ته لنفسي خپل ځان خپل وبستې کې نه دا له یو وخت سفر کې له دوه بل ځان سره ګرځي او وسحره او د خپل هغه د پاره مرکب د پاره چې کوم سیز باندې سوريږي استه اوخده او اوخدو لري وبس کې لکه چې لیکي او ضرور ټینکې ده اته ورځې لکه د وبس کې کله اته ورځې وبس کې نو بیا هم د خپل وبو باندې سپي گزاره کوي فإن أراد رجل أيسكي بذلك أرضا که سړی اراده وکړه أيسكي چې وبکی بذلك په دوبو چې داخل په تقسیم کې په نمبر کې أرض خپل ځمکه أحياها چې د ژوندې کړي کان لأهل نهر د أهل نهر د پاره صاحب نهر د پاره ایم کوم نهر چې د نمبر وبو پکې راځي هغه چې کوم د ټلیفون وکړ چې دلته یو لفظ در سره درس په دې تفسیر کې عربي زنه پوهیږم کنه دې څه مطلب دا ویل ما دا چې دا عرب يحبون الموت دلته راغلي چې ان العرب يحبون الموت كما يحب الفرس الخمر كما يحب الفرس الخمر اوس دا فرس خمر څنګه سکي چې حیران کړم نو چې ما سره تفسیر تر ته مې صبر وکړ روانو چې روان مستل چې موږ ته خدای دې معلوم کا سمر تیر شاګرد مې خدای دې نور وکړ سم سوچ ولا جواب درواغ به ترجمه ونه کی هلا فرص ده کما يحب الفرص الخمره لکه ایرانیان چې لکه د شراب سره تل لري محبت لري موږ د مرث د شان د محبت د فرص د فرص ډیر هغه هغه اعراب ورته کړنه زور او زیر نو دا لکه د فرص څه جوړ کړی د سنې چې تاسو اضربهم وای نقول هذا الضرب ما لم يضرب بل لانه حق خاص دا اوبو چې په دې نهر کې راځي او په نمبر کې داخلي شوی دی دا حق خاص ده صاحب نوبت دا حق خاص ده صاحب نوبت لهم د اهل نهر د پاره چا چې نمبر ده پکې ولا ضرورت په دې کې ضرورت نشته چې زما کور باندې وبکه شان ده کلو باندې نو ضرورت چې نشته نو د څه ضرورت نشي فتباح بها چې په هغه ضرورت سره د اوبو د صاحب نه هدا پارس شي د دې صاحب الارض پر حلال شي لکه چې اوس خلف مکه هغه مواد اور باندې وبکه ځکه چې خو نه سکی وای شرب نه دی بلکې شرب ده شرب نه دی په شرب کې ضرورت ده شرب شرک ضرورت نشته خلا اجازه نشته ولعل او بل او ابحنا ذلك کومګه دا مباح وبولو چې تقسیم نو وبو مو وکړو جرمي ولا خپل وبري دا خپل دي اوس د شیخانو ولا د جرمي وبراواله په خپل ځمکه باندې لګي دوی هم تقسیم ولې ولا کولی په تقسیم فائدہ څه شو تقسیم خدای لري پاره چې په شرک کې شرکت او په شرک کې لکه اختصاص ده او تا چې په دې کې سره شریک او ته جایز وګړي هغه د پاره چې اوس خیر دې نمبر کې وبد اخلي دې نمبر نو بواله خپل زما کول باندې وکړي شیخ خان مولا دې تقسیم ولې کې زم فاضا ولو ابحنا ذلك لئن قطعت منفعه الشرب ختم فائدہ لکه تقسیم د نمبر د وګو والرابع تدرم قسم الماء المحرص في الاواني هغه وو چې ما فصل شوی لکه په لوخو کې انه صار مملوکا له بالاحراز دا مملوک دی لکه دا او دی محرز د پاره بالاحراز په محفوظ کولو باندې وانقطع حق غیره عنه ختم حق غیر حق شفط حق د شرب او د شرک ټول ولا سره کوي ختم کما فی الصید تک پخکار کی فهو لمن اخذ ده چا چې ونیول بیا د چا شو د اخذ شموله الا انه بقيت فيه شبهه الشرك اوس یو سره له یو طالب طالبانو الکه یخي عمر اړلې دي تویر اړلې یخي صفاستره یو لوی کولر ده او یو طالب دا ټول کولر پټ کړ ٹھیک پټ یې غلا یې کړ یو سړی غلا او دا وو قیمت الکه د لس دراهم نسو زیات اوس خدا غل څه کنه نو لاس په پریکی کوي نه پریکی کله چې لاس پریشي قانون خدا لري که د لس روپو نه زیات شی غلا کړي خو د زمونږ تاسو د خپل شریعت وی چې لاس نه پرې کیږي ځکه حدیث پکې راغلی چې الناس شو کافي ثلاث فی الماء په اوبو کې کله چې د محرز اوبه هم لکه دي کې هم شرکت وي ان الحدود تندر لکه ها الشبهات او هو په دې حال چې دا ابو یوسف برابرۍ کې نصاب اند نصاب د سرکې سره سرکې سره د لس درهمونو دغه قیمت سره زیاته عالم تقطع يده دا غل لاس ور باندې کټ کیږي له شبهه شرک ولو قال بير خشيه تکوي ولا عين شنا ولا حوض تعلاب ونهر في ملك رجل دا په ملک یو سړی کې ده له سړي سړي لپاره ايم نه من يريد الشفاء چې دایمنه کې اوسو ته اراده د اوس کلوي من الدخول د کله بنه منع کوي تاسو کله بلای د داخلي دل نه د زمکه ته لکه دینه به سکی منع کوي ها فهمل کی اذا كان يجد ماء خدا هغه وخت کې لکه دخول به منع کوي کچیر دا مرید الشفاء بل زه وګم مندلې او بیا دا قسم او قران کړه چې خامخا ستاله کړه د اعظم کلیم الله ستا او بوته درځم نو بیا د اعظم کلیم الله ته د جایز چې منې کی خو شي مثلا ها خیا نو په بیا سترګې سری قربان دي سم اذا کان یجد مال چې کله ګوري او بو مومي او بو دا مرید شفت اخر نوري بقرب من هذا الماء يزيد وبصرا في غير ملك احد بچا په ملک هم نوي ودا شرط چې چا په ملک او چې تی نه پرېګل ستا په ملک هغه نور وب چې بل شامل کوغه به نه پرېګل ها یا څه مسله ها په ان کان کې چیرته ودا مرید شفت څوک مرید شفت مرید شرب چوبې کله تګي لا یجدوبې نه ممدلې د شوبې چې هغه بل چا په ملکی نوي کومندنه خو چې بل چا په ملکی کې خو ته مده کې خو غیم نه پرګری کنه څه شمول ها یقال او به شل صاحب نهر ایمان توتی او شفا ورکو بور تراواله چويس د بکینه لکه په د د د فلی په څنډ باندې سیسل هغه بوله وګورای او تترکه یا پرېل لکه دا مرید شفت یا خو چراواه یا مرید شفت هو دا ابو د نفسي په خپل باندې خدا شرط به شرط الله یک صورت پته هو چې نه چې مات نکله کې څنډه مات نکي احتیاط بکئی سوک مرید شفت وهذا دا تفصیل مذکور مروین عن التحاوی دار امام التحاوی رحمه الله دا, دا روایت دا تفصیل را نقل شوی ده وقیل چاوینی دی ما قاله ما ها خبره قال چې قول کړی امام التحاوی هو پر خبر مهوز میر ما خراجر صحیح دا صحیح ده فيما اذا احتفر في ارض مملوکه له چوکنی دا کوه او چینه او طالب او نهر پس مکه چې هغه د لپاره مملوکي اما اذا احتفرها في ارض النبات که پس مکه مواد کې لکه چینه جوړ کړ طالب جوړ کړ د وبو د فرش د اسمان او په کې کېږي رجم کېږي یا یا لکه کوه په کې وکنلو یا یا لکه نهر په کې وکړل لیسلو ایمنو جایزه د لپاره چې منع کی دا موري د شفقت ولې ان المواد كان مشترکا او د ځمکه ژوندې کې ټول خلکو الکه حق شته یا پروشن کې یا په خراج کې او شر خراج ټول مسلمانانو منځ کې سره شریک ده نو به هم څه شوی لکه شریک عجیب خبره ده هل پروشن او خراج ورکه مسلمانانو ور باندې ژوند کې او دلته یو غړپ وبنور کې چې لکه غریب څنګه نه مړ کی دا کوم مسلمانې جګړه ورسره وکړي لکه دا مرید شوت قال وګونه راکه ظالم بچا ها نو بیا لکه لور پس راوالي لکه کتور ورته یو څو توري دی لکه وای وای وګوره د دویل ایو قاتله د شنو چې یقتله ها ايو قاتل ویل ايو قتل یو یو قاتل یو قاتل مقاتله ده یو قتل تاسو به مستشفی کې حدیث کې تشریح لکه د تکړی یا به درته راغلی یا به حدیث نه راغلی پیغمبر اسلام فرمایي ما ته حکم سوی ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله محمد رسول الله دا دې شي لري نه دی ویل دا د لراشي ابي نه پکې کېږي مشکات شریف کمت خو یاد نه پښتنو په تدلته یو قاتلو لنه یو قتال دی او الکه قاتل یو قاتل مقاتله باب دا یو قتل د مرکول ضروری نه دی جګړه ده دا نه چې خامخې سره واخل چې وې خته وختو په نه ته وای ان یو قاتل او چې جګړه دی ورته کې بسلاح یو څو توري دی وې په تیر طرف نه اتیر سره په نه وای هغه پس طرف د سرته یو څور تر خلاص کی دا شی څه بولی هغه چولی هغه څه وای نه مړ هغه بل اوس نو واه کلاشینکوف خدای ملک کلاشینکوف دا خلود نه ورته نشته لکه چې دا لکه په تیدیان کې غیر حاضر یو ډز ورنه پاتو یا د نن څخه اگر دي دا به شعر نه بي هغه دی ورته برابر کې سو کوم دا غدي ګرم کې پته ولګي ايو قاتله بالسلاح قال لعلو د امانی چې لکه قصد اسلامه دې اراده کړې د مړکول لکه د مرید شفقت دې من حقي ومن کول د حق مرید شفقت دې هغه حق نو بوس کلو دې ولا حق نه ورکی او من قتل دون مالی فهو شهید څوک د خپل مال څنګه خپل حق څنګه مړ څنګه شهید ده هلا وهو دا حق شفقت او بوس کلو والما في البير وبو په کوی کې دا مباح دي تاسو پرون مسله تیر شوله الکه دا کوی مملوک ته خو مملوکی نه دي هغه حریم ولا مسله تیار نه کړ خو تحت الارض دي د ابو د زمکه نه لاندې دي تک مالک پر زمکه مالک شي د ابو خو نه مالک شي اه والماء في البير مباح غير مملوك لكن ابو بصر يتعامل تعلق لدني ولي بخلاف الماء المحرز بخلاف تا ابو تعالى ما قصت شيء قلوخ كي حيث يقاتل بغير سلاح ته چا سره وبوله لکه دې استګه تند نه ورکی غا ته یو ګلاس وبو خلا لراکه وای زه مړه دې درکو الکه مړ کېږم قسم په خیر پیری درکو نو بیا کتا سره تور تور بنه ور تر اخلاصې په ټوپک پینه وای یو څو سپیډي به ګرم کی سو سپیډي به الکه د موسی علی السلام الکه سپیډه چې کومه کو تر اخلاص به کی پښتو په یو حسیقات رو جګړه بکې بغیر سلاح بنحو العصا د سوال کې دا لعنو قد ملکه هدا ځکه اوس دلته د تخفیف راغی چې مخ خو جګړه به سلاح و ها په بیر کې او دا وب چې معارض دي دا خو د ملک دا او چونکه د مسلمان ځل کول بل مسلمان باندې لازم دي ها چې تاسو ته وبنور کې نو به جګړه ور سره کوي لکه مرید صفات کو فاصله نه پڅه د پیړو ګیره کې به لاس قربان کې سو سکونه وي د کوی تور خلاص کې کانو قد فلکه دا محرز مالک شو له هو د ماء المحرز وکذا طعام وګي دا چې له لته تاسو مونږ په دا کینه پر خو وای خدای امرک خلا وصلى الله تعالى على خير خلق ما خير دي فصل سبي ورسوس